یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا مخکې اتون کې الله تعالی اوصاف قبیحه بیان کړل منافقان وس وس الله تعالی منکی مؤمنان د منافقانو د دوستانین دا آیات دو مطلبونه دي اگر تویم آسان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا الکافرین اولیاء منی سئی تاسو کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین متجاوزین عن ولایت المؤمنین بار بار من صدا وای ورستو بیا هم راځي قران کې چې تجاوز کوونکې ورتېریدون کې د دوستانی د مؤمنانو نه یو قول هم پسرین داره چې د الکافرین نه مراد کار کافران دي نو ای مؤمنانو منی سي کافران لره اخکارا کافران دی یهود دی نصارا دی نو دا غي سره دوستانی مکوي اتریدون ای غواړی تاسو ان تجعلوا لله علیکم ان تجعلوا لله علیکم علی نفاقکم کله چې مخکې الکافرین مراد کاره کافران یهود او نصارا مراد شي نو علیکم علی نفاقکم آیا غواړی تاسو چې جوړ کړئ د الله تعالی لره علیکم په خپل منافقت باندې سلطان مبینه دلیل ښکاره د الله په نیز باندې هغه سړی کره منافق دی چې هغه د کافرانو سره ملګرتیا کوي نه تا چې د کافرانو سره مرګرتیا وکړه نو الله تعالی د پاره دی په خپل منافقت باندې په خپل دلیل جوړ ک ځکه مخکې الله تعالی بار بار ویل کنه چې د کافرانو سره مرګرتیا کوي نو هغه منافق دی نو ای ایمان ولو د ښکارا کافرانو سره دوستانی مکوای ځکه که تاسو د کافرانو سره مرګرتیا وکړله نو تاسو الله لره په خپل منافقت باندې ښکاره دلیل جوړ که ځکه الله تعالی بار بار ویلی دی چې د کافرانو سره دوستانه دا کار د چارې د منافق دی دویم قول هم پسرین دار چې د الکافرین نه مراد په دې کې منافقان دي چې مخکې داغي اوصاف بیان شول نو معنا ودا شي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا ولا تتخذوا الکافرین اولیاء منی سی منافقان لره پټ کافران تی مراد دي چې هغه منافقان دي چې د مخکې اوصاف قبیحه داغي بیان شول منی سی اولیاء دوستان من دون المؤمنین چې ورتیریدونکي یې د دوستانی د مؤمنانو نه اتوریدون ای غواړی تاسو ان تجعلوا لله چې جوړ کړئ د الله تعالی لپاره علیکم علی عذابکم دې دې کې علیکم بنا په دویم توجیه باندې چې الکافرین مراد منافقان شي نو علیکم علی عذابکم م جوړوي د الله تعالی غواړی تاسو جوړ کړئ د الله تعالی لپاره علیکم علی عذابکم په خپل عذاب باندې سلطان مبین دلیل ښکارا سلطان په معنا د برهان سره دی دلیل ښکارا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا په دې یاد کې الله تعالی تخویف او خروی ذکر کوي د پاره د منافقان ان المنافقین یقینا منافقان په در کې لاسپری پاغه لاندې طبقه کې وي پاغه لاندې ځای کې وي من النار د اور نه ولن تجد لهم نصیرا او وبنو می تر دیو د پاره نصیرن هیڅ څوک مددگار مفسرین او د جهنم و طبقات بیان کړی دي بعضی را پاسه دي بعضی د لاندې دي جهنم لظا حطمه سعیر سقر جحیم هاویه او کله کله قران کریم کې د ټولو نه تعبیر کیږي په نار سره بس اور دی او بیا غی ته درکات ویل شوی دی درکه اصل کې یو شی د بل لپاسه نو پی درک الاسفل من النار پاغلان دی طبقه کې پاغلان دی تیخانه کې بيدا اور د جهنم نه منافقان د دې لپاره مو په سیرینو ډیره بهترینه وجه ذکر کړی ده هغه دار چې منافقانو ته به سخت عذاب ځکه میلاویږي دیو استهزاء کوله په دین اسلام پسې خدای کوله دوکای کوله نو دیو خپل کوپر پټ کړی وو په داوی د ایمان باندې ظاهری ګیره پرېخې ده او کلمه وای منظم کې ظاهری تور باندې خلی کې د مسلمانانو دشمنی پټه کړی ده نو هغه خپل هغه خپل کوپر پټ ساتلی او په ظاهری کلمه باندې په ګیره باندې یا په مون باندې هغه خپل کوپر پټ کړی نو دله اوس داسې دی کې عذاب په کار دی چې بالکل پټ پروت په یو ځای کې خلک یې نیني لکه څنګه چې د خپل کوپر د خلکو نه پټ کړی نو داسې ځای کې ولا سزا په کار ده چې اړو څوک یې ویم نني نو چې څوک یې نیني هغه کم ځای دی د جهنم نه لاندې چې کومه طبقه ده اخیری کومه تیخانه ده بس په هغې کې دی پراتی او جهنم به پی اور به بری ان المنافقین یقینا منافقان پی در کلاس پرې پاغه طبقه لاندې کړي من النار د اور نه ولن تجد لهم او بنو می او بنو می تداغی د پاره نسویرا مددگار نسویر اندې کې دوه معنی دي یو معنی دار بچکون کې د عذاب د الله تعالی نه دوی معنی نصویر نه مراد اسانون کې د عذاب د الله تعالی داسې وسوک نه چې نه د الله تعالی د عذاب نه بچ کی او نه داسې څوک شته چې د الله تعالی عذاب او آسان کی الا الذين تابوا واصلحوا دې ځکه ترغیب دی د پاره توبې د منافقانو او دا غیر لپاره شرطونه وي او دا شرطونه مقابل د مخکې اوصاف قبیحه ودي سوچ ته کوي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسي توبه یې کړې د منافقت نه تابو نو دا دا مقابل دی دغه دو پړخ کېدلو لا اله الا ولا اله الا نو ایمان راوړي په شان د ایمان د صحابه کرام باندې صحیح ایمان راوړي نو من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین دا سنه دی بلکې د زړه تصدیق او د جبه اقرار یو دی الا الذين تابوا یو دا شو دویم و اصله و اصله دا مقابل دی د اعمال فاسدو مخکې اعمال فاسده او سابق قبیحه د دیو بیان شول نو هغه پرېږدي دریم واعتصمو بالله دا مقابل دی د مخکې د کافرانو سره د دوستانې بیان شوی نو واعتصمو بالله کلک ونیسي دین د الله تعالی واعتصمو بالله یعنی اعتماد کول د الله تعالی په کتاب باندې او دغه سي د الله تعالی چې وسره کم د جنت او د ثواب لوس کړی دی پاغي باندې اعتماد وکي دوستانه د کافرانو پریک دی څلورم واخلصو دینهم لله دا مقابل د صفت دریا د سمعت منافق چې کله کار کوي نو یراون الناس مخ کې ویل ځان خودنه کوي نو خپل اعمال د الله تعالی د رضا لپاره کی په اولایک مع المؤمنین مع المؤمنین نو دغه خلق به د مؤمنانو د ډلې نه ما یفعل الله بعذابکم څه کوي الله تعالی په عذاب ستاسو باندې دا مای استفهامیه انکاریه ده الله تعالی ستاسو په عذاب باندې هیڅ هم نه کوي خدا کله ان شکرتم که توبه واسي تاسو دې دې کې شکر نه مراد توبه وستلی د گمراهی نه د بيدینۍ نه د کفر نه و آمنتم او ایمان راوړی تاسو ایمان راوړی تاسو وکان الله شاکرا علیم او دی الله تعالی شکر قبلون کې علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې شاکرا دا چې د الله تعالی په صفت کې راشي نو معنا تی دی الله تعالی هغه ذات دی چې ستا عمل قبلی او په لږ عمل دل ډیر ثواب درکې هغه ته شاکر وي نو الله تعالی دې قبلون کې استاسو د عملونو او په لګ اعمالو دل ډیر ډیر جزا درکې ډیر بدله درکې علیمه او پوی دې الله تعالی په هر څه باندې نو الله تعالی پوی دې چې پلانې انسان د دومره ثواب مستحق دی الله تعالی غور کوي ما یفعل الله بعذابکم د دې آیات حاصل او خلاصه دا شوله کله یو انسان د بل چانه انتقام اخلي بدلت یې اخلي نو مقصد په هغې کې ځان ته پیدا حاصلولی یا د ځان نه ضرر د پکولی خپله غوسه سړول په کې مرادي الله تعالی خو قدرت کامله ور نو الله تعالی دا کار نه کوي سکه الله تعالی ستاسو په عذاب باندې ان شکرتم کو توبه وباسي تاسو کو شکر ان شکرتم یعنی تاسو من منعم حقیقی او پیجنې چې هغه الله تعالی دی و امنتم او ایمان راوړی تاسو وکان الله شاکران دی الله تعالی قبلون کې د اعمال تاسو علیم پوی دی په هر څه باندې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وکان الله سميعا علیما ربط د دې آیات د ما قول سره داره مخکې اوصاف قبیحه او مظالم ذکر شول د منافقانو دغه سي د مؤمنانو ذکر مشو نو دی آیات کې الله تعالی رخصت بیانې اجازت بیانې چې تاسو لپاره جایز دي چې د منافقانو او صفه قبیحه بیان کړي او که تاسو سره ډیر ظلم زیاتې کړي نو هغه ته خیری کولای شي خیری او ته وکړي د آیات ډیر مطلبونه دي خو زه تاسو ته آسان ویم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول د الجهر بسوء نه مراد او صافی قبیحه بیانول دي او د الا من ظلم نه مراد هغه انسانان دي چې هغه مجبور شي چې د منافقانو قباحتونه بیان کړي یو سړی دی چې هغه تر بل نه ډیر زیات تکلیف دی مکرونه او تدبیرونه هغې ته جوړی کیدونه او ضررونه ورته رسوي نو دا غره لپاره جایز دی چې دا غسلی بدی بیان کی خلکو ته دیر لپاره چې مؤمنان مسلمانان دا غیره بدی نه بچي لا يحب الله الجهر بسوی نه خوخی الله تعالی الجهر په زور سره بسوی بدی لره من القول دا وینا نه چې چا بدی بیان کی په جبه سره الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم وکړل شي هغه سره بار بار د سره ظلم وکي نو ته خلکو ته بیان کړه چې دا سړی نقصانی دی دا سړی ډیر مکر او فریب باله دی نو چې خلک مؤمنان مسلمانان د هغې نه ځان بچو ساتي دویم مطلب دا چې د الجهر بسوء نه مراد دعا د شر ده خیری کول تی مراد دی او الا من ظلم نه مراد مظلوم انسان دی چې منافق او فاسق دغه سره ظلمونه وکي نو معنا ودا شي لا يحب الله الجهر بسوء نه خوخی الله تعالی په زور سره بسوء بدای لره چې خیری کول دي من القول وینا یعنی خیری کول دا جایز نه دی الا من ظلم مگر په هغه چا باندې چې ظلم وکړل شي چې ظلم په وکړل شو نو هغه لپاره جایز دی چې غظالم سړی ته بیا خیری وکي چې الله تعالی دا تباکه او د دغه مظلوم انسان دعا الله تعالی بیا قبلای حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته لیږه نو دا یو تویل اتقی دعوت المظلوم فانها ليس بینها وبین الله حجاب صحیح حدیث سر بخاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای دغه ته خوځې یمن ته خو لیکي نه ګوره د مظلوم د خیرونه وزن بچو ساتي ځکه د دغه خیرو او د الله تعالی په منځ کې څه واسطه څه پرده نشته بلکې الله تعالی ته دا رسیږي او الله تعالی خیرې قبلای د مظلوم انسان نو بی ضرورت خیره کول جایز ندی خو چارو سره ډیر ظلم زیاته کړل فاسق دی منافق دی بی دین انسان دی نو هغه ته خیره او کچ الله تعالی تبای نو دا صحیح دی او که چاته اسې خیرې کې زنانه په کور کې اولاد ته خیرې کوي او دغه سي اولاد خپل مور او پلار ته خیرې کوي ورونه خويند یو بل ته خیرې کوي اکثر خلک چې چارپایانو غوا ګړو بيزو خروتم خیرې کوي نو په حدیث کې راغلي دي چې څوک خیری وکي دا خیری لاړ شي او هغه چاته چې کړي دا غي خواته ورسی که پاغه کې دا خیرو زی یقیني پای کې غلطي نو پاغه پسې ون خلی او که نه نو بیا واپس یو دا چا چې دا خیری کړي په هغې پسې بیا ونښلي الله تعالی هغه تباه کړي الله تعالی بیا هغه غرق کړي نو لا یحب الله الجهر بسوی نه خوخی الله تعالی په زور باندې د بدی وینا چا خیره کولی الا من ظلم مگر هغه څوک چې پاغي باندې ظلم وکړل شي نو دغه لپاره جایز دی چې دعا د شر وکي ظالم ته نه صحیح دی بیا دریم مقصد مفسرین دا بیان کړی دی د الجهر بسو نو مراد تکلم بکلمه الکفر دی او د الا من ظلم نو مراد حالت د اکراه دی او مخکې تاسو ته ما ویلي اکراه په دوه قسمه ده یو د اکراه ملجه او دویم د اکراه غیر ملجه یو ته اکراه تام وای او دویم ته اکراه غیر تام وای اکراه ناقص ته وای نو بیا دې کې معنا دا شوله لا يحب الله الجهر بسوء نه خو خی الله تعالی په زور باندې د بدی وینا الا من ظلم ما یا الجهر بسوء د بدی وینا الله تعالی نه خو خی چې تکلم به کلمه الکفر دا د کلمه کلمه د کفر ویل په جواب باندې الا من ظلم مگر هغه څوک چې داغه سره ظلم وکړل شي نو داغه لپاره صرف په جواب باندې تکلم د کلمه الکفر جایز دی وقلبه مطمئن بالایمان سورۃ النحل کې وراشي شپږ یو سر شپږم آیت نو او داغي صورت تاسو ته ما ویلو کافر دی گرفتار کی داغي سره په جیل کې نو دا سره ته وای چې یو غلط خبر چې پاغي باندې سړی په عام حالت کې د ایمان نخلاصيږي نو پاغي کې یو عظمت دی یو رخصت دی عظمت دار چې کلمه د کو پر مو وایا شهید بری کی کنه او رخصت پکې دا د اجازت پکې شته چې کلمه د کفر وایا خو لیکي نه دغه زله به په ایمان باندې مطمئنی صرف د جبه د حد پورې دغه بیا ویل شي نو درې مطلبونه شول درې آیات نور هم ډیر شه مطلبونه علما ویل دي خو دغه پوره دي لا يحب الله الجهر نو درې معنی شولې نه خوخی الله تعالی الجهر بسوی په زور باندې د بدی من القول د وینا نه چې هغه سره د چا غلط سا قباحتونه صفاتونه بیانول الا من ظلم مگر مگر قباحتونه د هغه چا چې ستا سره ظلم زیاتې وکي و تاوانې ظلم زیاتې وشي نو دغه بېدینه انسان هغه مکرونه ضررونه خلکو ته بیان کا چې خلک ځان بچو ساتي وي دویم الجهر بسوء مراد د نه دعا د شر ده الا من ظلم نه مراد مظلوم انسان دی نه را جایز په زور باندې هغه بد وینا چې خیره کول دی الا من ظلم مگر چا سره چې ظلم زیاته وشي نو ظالم ته خیره کول شي درم الجهر بسوی نه خو خی الله تعالی په زور باندې د بدی وینا چې هغه تکلم به کلمه الکفر ده الا من ظلم مگر هغه څوک چې پاغي باندې ظلم زیاته وشي اکراه ملجئ په وشي نو په جواب باندې کلمه د کفر ویل شي او قلبه مطمئن بالایمان وکان الله سميعا الله تعالی اوریدونکی دی علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا په دې آیت کې الله تعالی یو ادب ذکر کړی ذکر د ادب دی دا متعلق دی د مخکې آیت سره ان تبدو خیرا که ښکاره کوئ تاسو ته نیکي او تخفوه یا یې پټه کوئ او تعفو عن سوء او یا معافی کوي د بدای نه نو فإن الله کان عفوا قدیر یقینا الله تعالی بخنه کون معافی کون کړي قدیر قدرت والا دی د دې معنی دار ان تبدو خیرا او تخفوه د مظلوم په مقابله د جهر بسو کې خیره نه کوي بلکې داغه چا چې سره زیاتې کړي ظلم یې کړي سره داغه سره ښه اخلاق او چلی صبر وکي یاغي ته دعا د هدایت وکي په ښکارا باندې یا په پټه باندې او الله تعالی وی او تعفو عن سوین یا بالکل ماپ کې نه نو سره سنی کیو کې په پټه باندې په ښکارا باندې بالکل بالکل ماپ کې بس ما ماپ کړي نو الله تعالی وی دا ډیره زیاته بهتره ده دا ستاسو لپاره ډیره زیاته بهتره ده او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما نقصت صدقه من مال بل حدیث کې راځي نبی رسول الله په دې باندې قسم کړی چې په صدقې سره مال نه کمیږي دویم او ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا یو مؤمن مسلمان دی څوک د سر ظلم زیاتی او کې هغه ماف کی نو الله تعالی د عزت زیاتی و ما تواضع احد لله الا رفعه الله او یو مؤمن مسلمان چې د الله تعالی لپاره عاجزی وکي د تکبر نه ځان بچ کی نو الله تعالی ول لوی مرتبه ورکي صحیح حدیث ته د مسلم او بل حدیث ته مسند احمد کې راځي ارحمو ترحمو وغفرو یغفر لکم تاسو رحم وکي په نور خلکو باندې رحم وکړل شي په تاسو باندې تاسو معافي وکي الله تعالی به تاسو معاف کړي او په دې کې یو بل ټکی ته اشاره ده کان الله فإن الله کان عفوا قدیرا ای بنده مؤمن مسلمانه کته دا بل مؤمن مسلمان معاف نه کې نو ته خو بیا معاجزه ته ته انتقام اخیستل شي او ته نشي اخیستلی سره د دینه چې الله تعالی قادر دی او ته چیرې کمزورې نو تا خو د الله تعالی په حق کې هم ډیر زیاتې کمی زیاتې کړې دي کنه خو الله تعالی به سره د قدرت نه تا معاف کی ته دا بل سره معاف کته خو لا عاجز ای ته وتی بدلو انتقام غسل شي کنه خو تا خو د الله تعالی ډیر خلاف ورزي کړې ده او الله پتا باندې قادر دی چې ستانه انتقام واخلي نو ته دغه بل ورور مسلمان دی معاف ک الله تعالی وتا معاف کی پاین الله کان عفوا قدیر الله تعالی معافی کون کړي قدرت والا دی قدرت لرون کړي کتاب المؤمن مسلمان معاف ک الله تعالی وتا معاف کی او په حدیث ته مسند احمد کې هغه اوږده واقعه راغلی تاسو ته ما بار بار ویلې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعات کې ناسو صحابي راغی د ګرینې وبخ کا د سیدلې تازه او د سې کړو په چپ لاس کې سره پیزار ور سره نبی علیہ السلام باندې سلام وک او بیا په منځ باندې ودرېد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او تویل وای که تاسو یې نه چې جنتی سړی وینئ په دنیا کې اوس پر راشي هغه سړی را نه سبا له بیا ویل بل ورځ بیا ویل درې ورځې نبی رسم د خبر وکړ یو صحابي وای ما وی چیرې کا شرمان کردی په دې زوی زره نه وته په دې وخت کې چې نبی رسم زما په باره کې ویلی خو بهر حال داسې مو وکړله چې دغه صحابي ته مې ویلله چې زه ستا سره دوه درې ورځې مېلمه کېږم زما په کور کې لږ څه مشکل راغلی زه به ستا سره پاتې کېږم ما ته وویل چې زما ورور یې راځه څه خبره ده زه ورسره لاړم نو شپه ورځ ما هغه یو ځای وتېروله د شپې هغه چېرته مونځ نه کاو نه یې تهجد کول خو جمعه ته به هغه هم راته زه به هم تلم هغه به هم کله کله تلاوت کړی کله کله ما هم کړی زمانه علاوه هغه صرف یو عمل زیاتی کاو هغه ده چې د شپې په ډډه باندې غوښته په سملاستو کې نو سبحان الله الحمدلله الله اکبر د الله ذکر وکاو خدا خود مر غټه خبره نه په دې باندې جنتی شو او دا مونږ جنتیان نه شو دا څنګه خبره درې ورځې چې تیر شولې نو مایل چوس په خبره پاکو خبره پاکه د سیدا چې ما کور کې سلانجه نه دراغلی نبی صلی الله علیه وسلم ستا په باره کې دا خبره وکړه درې ورځې چې ته جنتی صحابي که څوک جنتی په دنیا کې نه نو هغه دا دی ته څه عمل کې ته خو ته ما ولیدلې ته خو تهجد هم نه کې دا څنګه چل دی نو هغې وې اعمال مې هم دغه چې دا کم اعمال ته ولیدل خو کېدای شي یو عمل په ما کې شته دی کېدای شي هغه به تا کې نه هغه سره زه چې کله ماسخوتن خپلې بسترې ته راشم نو زه دا ویم الله تعالی زما په حق کې چې چا څومره کمی زیاتې کړې ما ته چا کنځلې کړې دي بدې ردې راته ویلې دي الله ما ستا د رضا لپاره ټول معاف کړي دي الله تعالی ما ستا هم ډېر کمی او زیاتې به کړې الله ته ما معاف کړه الله زه د خپل زما په وس کې کم کار دی چې زه مسلمان د خپل حق نه معاف کولی شم الله زه به دا معاف کوم خو ستا په حق کې چې کم کمی زیاتې ما کړې دی نو الله ته په ما ونرحم کوم معاف ای بس وشو لکنه خبره هم دغه دغه باندې ته جنتی یو دا نور خلک کړي دغه سری دیو جن تاسو ته ما ویلیو علما ولیکلی دي کله چې بسترې ته ورننه وځي او راشي نو داسې نیت به وکړي چې دا زما قبر دی دی قبر ته زه ورکوشم د انسان چې کله خوب له راشي او د کیږي نیم روح درنه لاړ شي په یوم سی کلتی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى چا باندې چې الله تعالی د مرګ فیصله کړي نیم ساعت یا سیم تللی دی په خوب کې نیم تې نور هم اخلي مړ شي سار له خلک راپاڅي وي پلانې مړ دی وي بېګاره شپې مړ شوی داسې خلک وي او چا باندې چې الله تعالی د مرګ فیصله نه کړي نو ویرسل الاخرى هغه نیم چې د قبض کړی هغه روح هغه ته الله تعالی را آزاد کړي دا سا چې لګه دا دانه پې کمه کی نو بیا چې هغه ته وده وي هغه بیا ډېر په ځان باندې نه پوهېږي دیو جنا مرګ ته د دیو جنا خوب ته د مرګ غرور ویلې شوی دا د مرګ غرور دی دا خوب په دې کې سړی ډیر زیات نه پويږي مړې بیخي نه پويږي او دا دغه چی دا نیم مړ چی دا وده نو دا بیا گزار حالي ان توب دو خیرن که ښکارا کوي تاسو سنیکی او تخپو یا پټه کوي سنیکی او تا فونسوی نه یا مافی کوي د بدینه فین الله کان عفوا قدیره یقینا الله تعالی مافی کوون کړي قدیره قدرت والده یو اهم سوال د يهوديانو تر طرف نه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او داغي جواب کوي الله تعالی یو الزامی جواب دی او په دې کې 25 قباحتونه ذکر کیږي د اهلی کتاب او دغه سي یو تفصیلی جواب دی او حکمت د ارسال الرسول الله تعالی له پیغمبران ولې را لېږلي دي نو د هغې بیان الله تعالی کوي تخویف یې اخروي دی په آخر کې ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې کفر کوي په آیاتونو د الله تعالی باندې اوس باس د یهودیانو دی مخکې باس د منافقانو دی د قرآن دا طریقه ده کله الله تعالی د اهل کتابو بیان وکي د هغې نه وروسته د منافقانو قباحتونه الله تعالی بیانوي ځکه منافقان او يهوديان د یو بل سره یو شاند کی نو کله الله تعالی د منافقانو باس اول وکي او رستو پس بیا د يهوديانو باس کوي ځکه د وجه تشابه د احد هماره د آخر سره یو بل سره ډیر مشابه دي ان الذين يكفرون بآيات الله بالله یقینا کسان چې کوبر کوي په الله تعالی باندې په الله تعالی باندې کفر کوي و رسوله او د الله تعالی پیغمبرانو باندې و یریدون او اراده لري ای یفرقوا بین الله و رسوله چې جداواله راولي په میند حکم د الله تعالی کې او رسوله او په میند حکم د پیغمبرانو کې ایمان بالله او په ایمان بالرسول کې فرق کوي يهوديان ودا کوله کنه الله تعالی به منل کیند الله تعالی پیغمبران به نه منل بعضی به منل او بعضی به نه منل و یقولون او دی وای نؤمن ببعض ایمان لرو مونږ په بعضی باندې ونکفر ببعض او کبر کوم په بعض باندې يهوديان وویل ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام موسی عليه السلام مونږ د دې پیغمبري بالکل مونږ منو نو منو بعض موسی عليه السلام ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام او ونکفر ببعض اسماعیل علیه السلام عیسی علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه منل او نصاراو بسول عیسی علیه السلام منو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم نه منو نؤمن ببعض ونکفر ببعض و یریدون غواړي دی آیت تخذو بین ذالک سبیلا چې جوړه کی پمینځ د دې کې بل لار آیت تخذو بین ذالک بین ذالک پمینځ یعنی په ټولو باندې ایمان راوړل یا په ټولو باندې کفر کول د دې په منځ کې یو بل لار ګوري هغه بل لار دار چې نیم پیغمبران به منو او نیم به نه منو دې ته سوی واسطه لټول په منځ د ایمان او د کفر کې الواسطه تو بین المنزله تو بین الکفر والاسلام بین الکفر والایمان او دا په شریعت کې نشته دا په اسلام کې نشته منزله بین المنزلتین نشته دو منزلې دي یا به خود الله تعالی ټول پیغمبران ټول کتابونه او الله تعالی به منی او کله یو نه لبکه من کارو کدا دا سیل کړ ټول نه چې انکار کړي خو اس کته د سی وی چې زبر نیم منم او نیم بنه منم دانه کی د الله تعالی کتاب چې منې ټول به منې دا نه چې منځ حج روجا زکات دا به منم خو که چا غلا وکړل نو بیا به پارلماني نظام باندې کوم په هغې کې بیا پارلمان منم که چا زینا وکړله نو خیر د هغې سره بیا ګزاره کې که شا شراب سکل جواری کوله یا چا سود کاو نو پاغي کې بیا د الله تعالی بنده نه نه ای یا کنا عبدو ای یا کنو الله تعالی ستا خبره مونږ منو مانځه کې په اول صورت کې دا خبره کړې اولایک هم الکافرون حقا دا کسان پورا پاخه یقینی کافر دي چې د الله تعالی نیم کتاب منی نیم من نه منی الله منی او د الله تعالی پیغمبر نه منی بعضی پیغمبران منی او بعضی نه منی نو الله وای دا پاخه کافر دی پاخه بالکل څه قسم شک شوبه پکې نشته چې د الله تعالی په کتاب کې د یو آیات نه هم انکار وکړ نو الله وای پاخه کافر دغه دی حقا سمانه ده یعنی پدې کې هیڅ قسم شک شوبه نشته واعتدنا للكافرين او تیار کړل موږ د کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب شرمونکې والذین آمنوا بالله ورسوله مخکې الله تعالی تخویب بیان ک کافرانو ته يهود او نصارا ته چې هغه د انبیای صلی الله علیه وسلم په میند کې فرق کوي دغه سي د د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبرانو په منځ کې فرق کوي نیم کتاب مني او نیم نه مني نو الله وی چې دا پاخه کافر دی دا غیر پر تخفیف بیان شو جهنم ته وزي الله ولا شرمون کې عذاب تیار کړی دی نو د هغې په مقابل کې د مؤمنانو ذکر او بشارت والذین آمنوا بالله او کسان چې ایمان راوړل په الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې ولم یفرقوا بین احد منهم او فرق نه کې جداوالی نه راولي بین احد په میند هیڅ چا کې منهم د دیونه خو فرق نه مراد په دې دی کې فرق د زواتو تی مراد نه لري ځکه دونه کې فرق شته یعنی فرق نه راولي په میند ایمان کې په میند هیڅ چا کې بدیو کې مخکې مې دا بار بار ویلي د انبیاء علیه صلوات والسلام په خپل منځ کې فرق شته دی دغه سید الله او د الله تعالی پیغمبر په منځ کې فرق شته دی خو دې کې مراد ولم یفرقوا فی الايمان بین احد منهم په ایمان کې جداواله نه راوړي فرق نه راوړي اولایک سو په یوتیهم الله نو دا کسان زر د چور بکی الله تعالی دی ته اجورهم ثوابونه د اعمال د دیو اجورهم یعنی ثواب اعمالهم اجور اعمالهم الله تعالی به دیو د اعمالو ثوابونه دیو ته ورکی وکان الله غفورا دی الله تعالی بخنه کونکي رحیم او رحم کونکي دی یسلک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك وقالوا فقالوا ارنا الله جهره په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي اهل کتاب ته او نور اوصاف قبیحه داغي بیانوي نبی صلی الله علیه وسلم باندې اهل کتاب اعتراض کړو وای تا باندې مونږ ایمان ځکه نه راوړو تا باندې به مونږ ایمان هدا راوړو چې ته مونږ ته کتاب د اسمان نه راوړې په یو ځل باندې چې مونږ یې پر خپلو سترګو باندې وینو لکه موسی علیه صلات وسلام ته چې الله تعالی کتاب ورکړی په یو ځل باندې او دغه سي نور انبیاء علیه صلات وسلام ته د دې دوه جوابونه الله تعالی کړی یو جواب اجمالی او دویم چیرې الزامی او دویم جواب تفصیلی ورسره دا غی ذکر راځي یا سلو کال الکتابی غواړي ستانه کتابیان ان تنزل علیهم چې په یو زبانی نازل کې په یو زبانی تراوړي په دیوانه کتاب نیو کتاب من السماء د اسمان د طرف نه فقط سالو موسی اکبر من ذالک دې کې را په دلالت کوي پرې باندې چې دې کې دغه تقدیر دی په عبارت کې نو دې ځکه معنا دا شوله اې د الله تعالی پیغمبر دا خلک ستانه په یو دی باندې کتاب غواړي په دې باندې پروا م کوه په دې باندې خپه کېږه ما بلکې صبر کوه زکه په قد سالو موسی دا پا دال بل جزا دی زکه چې د موسی علیه صلوات والسلام نه دیو ته پوښتنه کړې یو غوښتنه کړې اکبر من ذالک د دین د لوی خبرې اوس په قالو دا پاره پاره تفصیل ده د موسی علیه صلوات والسلام نه دیو څه غوښتنه کړې په قالون ویلیو دیو ارین الله جهرتن او خای مونږ ته الله تعالی ښکارا پړا غواندي او د دې وضاحت په سورۃ البقره 55 سمایات کې بیان شوی موسی علیه السلام چې کله میقات ته او الله تعالی ته دا وی چې کوم کسانو د سخی عبادت کړی دی نو داری قتل شي نو دا خبره نه منله او یا کسان موسی علیه السلام د ځان سره روان کړل دو تفسیر په غایات کې مونږ کړی په سورۃ البقره کې نو موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه د پردې نه خو او دغه ته ویل چې بالکل دی ځان قتل کی موسی علیه السلام چې کله هغه وحی دی ته واوروله نو دوی ویل چې مونږ ته الله تعالی د ښکارا وای الله دې راشي مونږ ته وای مونږ ستا خبره نه منو چې تا ته الله وای ته مونږ ته وینو الله مونږ ته ولې نه وای نو الله تعالی وای ای پیغمبر تر دیو په خبرو باندې خپکیګه ما دیو د موسی علیه السلام نه ډیر زیات بد تپوس کړیو فقط سالو موسی زکه چې یقینا دیو ته پوس کړی د موسی علیه السلام نه اکبر من ذالک د یو لوی سیز د یو لوی سیز من ذالک دغه نه چې ستانه کړی د چې ان تنزل علیهم کتاب من السماء دا ته مونږ ته یو ځای باندې راوړه نو د دیو د موسی علی السلام نه صد بوس کړو په قالو ویلی دیو ویلی و دیو ارین الله جهرتن او خای مونږ ته الله تعالی په ډاګه باندې ښکارا په خذته مصایقتون ونی ول دیو دره اسوایقتو تندر ونی ول د اسمان نه په تندر راغې سوایقا مرګ پر راغې الته کې نورو زهت بیان شوی بظلمهم په سبب د ظلم د دی باندې مراد د دینه عین حدیث سوال لې چې دا مخ کې وک ظلم سو ارین الله جهرتن ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات بیا اونې و دی اوس خدای په خدای توپ سره من بعد ما جاءتهم البينات ورسته دغه نه چراغلی د تخکاره معجزات البینات خکارات دلایل په توحید د الله تعالی باندې او معجزات د موسی علی السلام ثم اتخذوا العجل من بعد د دې تفصیل مخکې تیر شو دی اتخاذ یا په معنا د جوړولو سره دی بیا جوړ کړی او د وسخی لره د سپینو د سرو زرونه ورسته تفصیل لازم قران کې او یا اتخاذ په معنا د نیولو سره دی مفعول ثانی حذف دی الهن بیا نیول او د وسخی لره په خدای توپ سره من بعد ما جات هم البینات ورسته دغه نه چراغلی د تخکاره دلایل په توحید د الله تعالی باندې او یا معجزات فعفونا عن ذلک نو معافی وکړله مونږه دیو ته عن ذلک له دغې نه و آتینا الله تعالی هغه را ژوندي کړي بیا کم کسان چې مړه شوي په دعا د موسی علیه السلام باندې ثم بعثنا من بعد ذلک لعلکم تشکرون په سورة البقره کې دغه تفصیل شوی و آتینا موسی سلطانا مبینا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته سلطانا مبینا دلیل ښکاره دین مراد یا تورات دی الله تعالی ته غور کړی او د الله تعالی کتاب چې نو هغه ښکاره حجت او دلیل دویم قول له مفسرینو داره چې سلطان مبین نه مراد رعب د موسی علیه السلام او هیبت د موسی علیه السلام د فرعون باندې الله تعالی دغه ښکاره دلیل او د حقانیت د موسی علیه السلام موسی علیه السلام یو طالب دی یو مجاهد دی او فرعونیان و اتلا که په وجر فرعون په اسونو باندې بګرځیدل په خلکو یې چاپې لګولې موسی علی السلام په پارلمان ته یوازې لاړ وی راځي چې مقابله وکړو راځي چې مناظره وکړو نو سلطان مبین او خلکو په بیا غ جوړ کړ دی وای چې کله به فرعون موسی علیه السلام ولیدا نو دستونه به تلاړه لودا هغه یو کس بیان کاوه یو شپېته ګزه دسته وهله ابل توی الکه گزاره پکې وکا شپېته غزه ډیر زیات دی وای لک سوچ پته وکوي 50 بخو کنه نه وای خیر د لک سی سوچ پکې پکې نور مکه وای سلويخ بخو وای سلويخ هم لک ډیر دی رکوي د الله دشمنو یو څومره و شرمېږي خاله شپېته نه شپېته سوه ته پې ځکه د الله تعالی دشمنو نو الله تعالی ول ډېر لوی رعب ورکړی ورفعنا فوقهم الطور او اوچت کړو مونږه پاسه ردینه کوه تور غن یهودیانو په تورات کې ورځ په ورځ باندې پاغه باندې عمل دا نه کاو او سستی راغله په عمل کې نو الله تعالی د دیونه لوز اغیسته او کوه تور غره په پورته کړو په واسطه د جبرئیل علیه صلوات و سلام الله تعالی موسی علیه صلوات و سلام ته وحی وکړه چې خلکو ته وایې کړه تورات نه مانی چې دا غر د باندې را پریږدي او چقنیم کی ختمم کی وی ولې نه منو سړیا وی څوک نه مني مونږ یې منو کنه چې غر ته لري شو نه منو ځه الله تعالی وی داسې خلکو د الله پیغمبر ته گزاره کوا د دې سره ځکه چې موسی علی السلام داسې تنگ کړو الله تعالی ته ویلو چې کله دروازې ته ورننوځي سورۃ البقره یو کم شپې تمایات کې تفصیل بیان شوی د بیت المقدس جهاد په الله تعالی پرس کړو دی اول پاره کې چل ولوک او بیا چې موسی علیه السلام کله وفات شو نو دی ورستو بیا جهاد او کله بیت المقدس الله تعالی او ته وی چې کله فتح وکي دروازې ته ورځي نو په سجدي په حالت باندې ورشي او قولو حته نغفر لكم خطاياكم مخکې دغه وضاحت شوی نو دیو چیرې په ستر طریقه ورغلل په تولان باندې ورغلل او د حتتون په ځای باندې حنتتون په شعیرتین دغه الفاظ ویل الله تعالی او توی د یو ورځ د ځان د پاره مقرر کړي چې پای کې د الله تعالی عبادت کوي اوله به کې اختلاف وکړه الله تعالی او تداویل چې زما د جمعې ورځ خوخه ده دی وی چې نه د هفته ورځ خده بیا په هغه کې الله تعالی او ته احکار بنه کوي د الله تعالی عبادت به کوي احکار بنه کوي په هغه کې دې څه جوړ کړل سورۃ البقره کې 15 شپږ آیات کې دا غي وضاحت شوی او سورۃ الاعراف کې پوره تفصیلی واقعا غراځي ورفانا فوقهم الطور اوچت کو مونږه پاس ردونه تور غر بمیثاقهم د پاره د لوز غستلو بمیثاقهم د پاره د اخستلو د لوز دیونه سوال دا راځي مخکې ویل به میثاقهم اوس وی واخذنا منهم میثاقا غلیظا نو دا خو مخکې لو ذکر شو بیا هم ذکر شوی مفسرین لیکلی دی واخذنا منهم میثاقا غلیظا مراد هغه لوز دی چې د سوره آل عمران په یو اتیا نمبر آیات کې تیر شوی دی ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الله تعالی د يهوديان نه دا لوز غیستیو چې په تورات او په انجیل کې د نبی صلی الله علیه وسلم تذکره شوی و که دغه پیغمبر د تراغه نو تاسو په هغه باندې ایمان راوړی او تاسو به هغه منی او داغي امداد به کوی نو الله تعالی تی دا الله وزغسته مراد تی نه دغه لوز دی په بما نقد میثاقهم نو په سبب د ماتوار دی باندې لوزونه خپل او کفرهم او په سبب د کفر دی باندې به آیات الله پیاتون د الله تعالی باندې وقت لهم الانبیاء او په سبب د وجر دی باندې پیغمبران لره بغیر حق بغیر د جرم شرعی نه مخکې د دې وضاحت کړی په سورۃ البقره او سورۃ ال عمران کې چې یو سل درې سو پیغمبران په یو ورځ کې په شهادت باندې رسولیو دومره پیغمبران او بغیر حقین بغیر د جرم شرعی نه یو د په جرم شرعی باندې مسلمان وجل هغه صحیح دی مرتد شي او یا چیرې شادي شوده دی زنا وکي او یا پناه قوانې په قتل عمد باندې سو قتل کی نو هغه نو بیا قصاص اخلي و قول یو په سبب د وینار دی باندې قلوبنا غلف چې زمونږ زړونه د علم لوخې دي غلفون او غلوفون دوه دوه معنی مونږ کړی په سورۃ البقره کې تیر شوی دی دیو به ویل چې ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته دی یا کله به ویل ستا په خبره باندې مونږ نه پوهېږو زمونږ زړونه په پردو کې دي بل طبع الله علیها دا جواب دی د قلوبنا غلف بلکې مهر وهلی دی الله تعالی دیو په زړونو باندې د کفرهم په سبب د کفر د دیو باندې فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه راوړي دیو الا قلیلا مګر لږ الا قلیلا د دې پرون معنی ذکر شوی ډېر شي الا ایمانا قلیلا بعضی پیغمبران منی او بعضی پیغمبران نه منی الا قلیلا لک کسان په ایمان راوړي عبد الله ابن سلام او دغه مرګری رضی الله عنهم پلا یبنون الا قلیلا دی ایمان نه راوړي مگر لګ وخت د سحر مسلمانان چې ما زیګر بیا کافر شي مخکې دغه سوره ال عمران کې دغه تفصیل بیان شوی په پلا یمنون الا قلیلا او دا مې راته ویلو امام رازی رحمت الله علیه قلت په معنا د عدم سره دی بالکل دی ایمان نه راوړي دی ایمان سره راوړیم نه و به کفرهم او په سبب د کفر د دی باندې وقولهم او په سبب د جوړولو د دی باندې علی مریم په مریم علی السلام باندې بهتان عظیمه بدنامه لویه قولهم لفظ د ورستو ته علا راغلی نو معنا جوړول یعنی بدنامه جوړه کړی او په مریم علی السلام باندې ډیر زیات لویه بدنامه هغه بدنامه څنګه نو داغي وضاحت کړي ورستو وهم راشي او مخکې هم شوی په سوره مریم کې دا غي پوره تفصیل برازي مریم علیه السلام کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو دا ویل یا مریم ما ما کان ابو کمرا سو سو ان ما کانت امک بغیه ستا مورم بدکار نه ده او ستا چې پلارم بدکار نو نو دا څنګه دا الګ پیدا شوه ده نعوذ بالله من ذالک مریم علیه السلام ته نسبت کاو د زینا او عیسی علیه السلام ته د ولد زنا نسبت وکاو علی مریم بهتان عظیم نو یهودو په مریم علیه السلام باندې بدنامه لګولې او د دې زمانه روافض او شیعاګانو په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې نو دا د يهوديانو په شان دي کیدی دغه یو شی د يهوديان دی و قولهم په سبب د وینا د دی باندې ان قتلنا المسيح چې یقینا وجره د موږ مسیح عیسی زوی د مریم د مسیح معنی مخکې کړي مبارک معنی کړي ډیر شی معنی ذکر کړی او مسیح در دجال په صفت کې مراغله په حدیث کې مراد سترګې یو چاو دی عیسی ابن مریم د عیسی نسبت کیږي مریم ته د دې وضاحت هم بار بار کړی دی ورسته بیا هم راځي دا هم عرفن خلاف دی او هم شرعا خلاف دی ځکه الله تعالی وی ادعوهم لآبائهم چې کله چاته आवाज کوي نو داغي نسبت یې وکړي پلارانو ته د دې مور ته نسبت شوی دی عام په معاشره کې خلک بد غني چې دا د پلانې زوی دی نو دا خلک بد غني چې پلانې زوی دی نو دا خلک ښه غني نو خود دې نسبت ځکه مور ته کیږي چې د دې پلار نو ځکه نسبت کیږي مور ته د عیسی او د مریم معنی هم بار بار بیان شوی لطیفه یو لطیفه ورته وکم په قران کریم کې صرف د یوې زنانه نوم راغلی دی مریم علیه السلام بس په قران کې د بلې زنانه نوم نشته دی ولی ځکه بنا د زنانو په ستر او پردې باندې ده خو د دې ذکر ولی کیږي ځکه چې دغه وجه ده کوم شي تویل ده لتی په شوله وکي رسول الله دا رسول الله تعالی او ما قتلوه نه وجل د عیسی علیه السلام ما صلبوه نه پانسی کړه دی ولیکن شبه لهم لیکن یو شان تکړه شو یو تن په شان د عیسی علیه السلام باندې له مغیته هغه ته یو شاند کې شو مخکې ردی وضاحت مونږ بیان کړو عیسی علیه السلام سره د خپل مرګور نه دوه روایت راغلي دي پکې په عیسی علیه السلام سره د صحواریینو نه په یو کوټه کې یهودیانو داغې نه هاته وکړله چاپه یې پې ولګوله عیسی علیه السلام خپلو ملګرو ته ویل وایي څوک جنت غواړي چې زما په شانت کې به شي هغه به قتل کړلی شي او په جنت کې به زما سره یو ځای بیا یو کس دغه ذمہواری واغیستله د استشهادی او پیدایي ته زه تیاریم دا به زه وکم خیر دی مشکلات نه لري الله تعالی د کوټې چت سورې که بر اسمان ته وخی یو وسم عیسی علیه السلام په دویم اسمان کې دی نبی صلی الله علیه وسلم سره په شپه د معراج باندې ملاقات کړی دی دا زموږ ایمان دی په صحیح حدیث کې دغه تفصیل لغلی نو عیسی علیه السلام په شکل باندې چې بل کم کسو يهودیانو هغه قتل ک هغه قتل ک او بیا یې په په صلیب په پانسۍ باندې بیا وخیژاو په دار باندې وخیژاو ولکن شبه لهم یو شان د کړل شو هغه ته بل یو کس نو شبه یا مراد یو شانواله دین مراد دی ولکن شبه لهم شبه مماثلت د شکل ته مراد دین ولیکن شبه لهم یو شان د کړل شو هغه ته بل تن په شان د شکل د عیسی علیه السلام باندې یو معنا ده په بل روایت کې د شراغلی دی چې کله عیسی علیه السلام دیو په کوټه کې ونه مونده هغه خو الله تعالی براو خېجاو نو دیو هغه بل کس چې په پانسۍ باندې اوخېجاو او خلک یو ته بیا نږدې نه پرېښودل چې کله ډېر وښه شو او د هغې بدن خراب شو نو بیا ته خلک ورنږدې که عوامو ته ویل ورشئ اوسئ وینئ وی موږ پانسي کړی دی دا عیسی علیه السلام دی نو ولیکن شبه لهم دویم معنا د شبهه په معنا د اشتباه ګډوډواله په خلکو باندې اشتباه راغله دا دویمه معنا ده او دا دا هم ښه بهترینه معنا ده دواړه دواړه چې په روایت کې راغلي دي هم په سرینو بیان کړي دي یو معنا ولیکن شبه لهم لیکن یو شان د کړلې شو د عیسی علیه السلام سره یو بل تن نو هغه یو قتل ک نو ولیکن شبه یو معنا اشتباه مماثلت په شکل کې دویم شبه معنا اشتباه دیو په خپل منځ کې اختلاف پکې راغی ګډوډي پکې راغله ځکه دیو بل کس قتل کا او هغه پانسی کا نو بیا هغه ته نږدې څوک نه پرې خودل چې شکر بالکل وران شو نو خلکو ته ور شوی نه عیسی علی السلام مون قتل کړی دی پانسی کړم خدای نو ولکن شبه لهم د دیو په خپل منځ کې اشتباه دا چې کله دیو عیسی علیه السلام په کوټه کې ونه مونده نو په هغې په ځای باندې بل کس چې دی دغه ته وخېږو نو دیو په خپل منځ کې دا چا چې چاپه لګولې وه او پوجانو دا ویل په خپل منځ کې اختلاف پیدا شو خپل بریګډیر او کرنل دې ته ویل کنه وې د دا شکل سره خود سیده لکه د د عیسی علی السلام په شان ده کې نور بدل یې داغې نه بدل دی او دویم ټکی دا وایي چې که دا عیسی علی السلام مونږ قتل کړی نو تاسو ته ما مخکې ویلي په سوره ال عمران کې چې کله عیسی علیه السلام باندې چاپه لګېدله نو دا خپل د خپل کستل او یهودیانو ته راپور ورکړی و هغې له دینار او درهم ورکړی و جاسوسي یې کړې وه په روپو باندې نو هغه ته پوره تعداد ښودلی چې دا دومره کسان دي نو کله چې دا قتل که دا بل کسه نو که دا عیسی هغه بل کسه شو او که دغه بل کس نو عیسی علیه صلوات و سلام ته شونه اشتباه پې راغلل و ان الذین اختلفوا فی یقینا کسان چې اختلاف یې کړی په عیسی علیه صلوات و سلام کې لپی شک منه خامخا په شک کې دینه ما لهم به من علم نشته ردیو د پاره پاغه باندې څه علم الا اتباع ظن یعنی داغه پوره حقیقت حقیقت حال الله تعالی ته معلوم دی الا اتباع ظن الا یتبعون اتباع ظن مگر صرف دیو تابعداری کوي د ګمان و ما قتلوه یقینا او نه دی قتل کړي یقینا معنا متيقنین بانه عیسی دیو یقین کوونکې په خپل هم ندی چې دیو عیسی علیه السلام قتل کړي دي بر رفعه الله الیه سوال دا جواب دی رسول خا نه پانسی کړی دی نه قتل کړی دی نه ژوندې ومونده نو څه شو عیسی علیه السلام بر رفعه الله الیه بلکې پورته خېجول دی الله تعالی الیه ځان طرف ته یعنی اسمان دویم اسمان کې وکان الله عزیزا جواب دی رسول خا د ساينسدانان و چې د ځمکې نه اسمان ته څوک خیږي نو بره چې دی خلا دا بغیر د هوا اکسیجن وای نشته نور اسباب بره د ختلو نشته څنګه وختو وای اکسیجن نشته دی د غر سر ته چې وخیږي نو خلک به وشکیږي نو الله تعالی وای عزیزا دا به تا ته اکسیجن نه صحیح ده الله تعالی زورور ذات دی دا هر څه کولی شي نو سوال چې هر کله عیسی علیه السلام دیو پانشي کاوه او په شهادت باندې رساو الله تعالی اسمان ته وخیاو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ منسوبې چې بار بار جوړې شوې وي هغه ولې نه خیاو حکیمه په دې کارونو کې ګوتې مو وهه صحیح ده حکیم الله تعالی په دې کې ډېر حکمتونه دي نو یو پیغمبر به بره خېږي نو بل به ته پزمکه کې پاتې کوي نو یو به شهید کیږي او بل به ژوندې پاتې کوي په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي د الله په کارون کې به ګوتې نه وهي بس الله تعالی په دې کې ډېر حکمتونه دي و ان من اهل الكتاب